او بل باطنی عبادت دی چې د باطن سره تعلق ده په عبادت کې د ایمان نه رالان دي اهم عبادت هغه مونږ دی د ایمان نه رالان دي اهم عبادت عند الله هغه مونږ دی او مونږ د انسان نهایت ضرورت دی دا غي ضرورت په بنا باندې الله جل جلاله مونږ مونږ باندې اورځ کې پنځه ځله فرض کړی دا اوس دا مونږ بدني عبادت دی دا بدني عبادت تر څو پوری طهارت ته ظاهری بدن راغلی نوي دا عبادت بدنی دی الله جل جلاله په حضور کې قابل قبول نه ده چې موږ کې پیله به او دس کې طهارت صغرا او کبرا دا به کې ځان مستپاکه داغه نه بار د عبادت بدني کې ورنه عبادت الله په حضور کې قابل قبول نه ده علم دا عبادت باطنی ده باطنی عبادت ده د انسان د باطن سره تعلق لري زړه سره تعلق لري نو لکه څنګه چې منځ بغیر طهارت بدنی نصی کی هم د قشان ته دا عبادت چې علم دی او باطنی عبادت ته بغیر د طهارت باطنی نصی نه کیږي او مونږ خو د مانځه لپاره چې طهارت حاصلو وبو استعمالو او کوبنو بیا تیمم وهو د دې طهارت باطنی لپاره چې موږ د صفات زمیمه او عادات ربیه او نخلاصو د دې طهارت چې کوم ده هغه هم هغه د پاره خو بیا شرط دا چې کوم اعمال کې موږ مختلای دا غینه توبه وباسو او د زمیم صفات په ځای باندې خو صفات راړو د بد عادت په ځای د خو عادت د حصول هغه چې کوم د کوشش کو ایشواله دا به ان شاء الله لذیذ د علم موږ زونو کې راځي علم به زمون پرګ او پلی کې راځي اوس د دې باطن طهارت لپاره چن خبرې پکار دي یو دا ده چې موږ تاسو به د معصیو نه ځان ساتو د طالب العلم لپاره چې طلب د قران او د سنت علم کوي ضروری خبره ده چې دای بل معصیو نه ځان وساتي د ګناهونو نه ځان وساتي کلم چې د ګناهونو نه ځان وساتي داغي عبادت په برکت باندې د اعمال الصالحه په برکت باندې الله جل جلاله هغه زمين صفات ختم کی رضی عادات په الله جل جلاله ختم کی نو بیا به د صفات صیمو په ځای باندې صفات حسنه راشي د عادات رضیو په ځای به عادات فاضله راشي نو خو په کاله چې موږ په زمانه طلب د علم کې د ګناهونو ځان وساتو هر قسمه ګناه نه د صغیره ګناه نه ځان وساتو د کبیره ګناه نه ځان وساتو د بزرګ واقع مې ورس کتل اړې نهایت سخت بیمارو سخت بیمارو شاګردانو مریدانو ولا او داس وکړلو او په او داس کې خلال پاتې شو د ګوت ولا خلال ته ته لا او داس واپس ما باندې راوګرځي چې جیوالی په دې کې خلال پاتې شو مریدانو ته لې جره کو مستحب دی او ته لې زغه مستحب دی احتمال په ځبان دی مقام ترسیدلې طالبانو لپاره پکار ده چې د هر قسمه ګناه نه ځان وساتي صغیره ګناي کبیره ګناي موږ لپاره هم پکار ده بلکې د هر مسلمان لپاره پکار ده او د وړو کوړو کو رستر رستر اعمال د کولو کوشش وکړي د مستحبات کوشش وکړي د سنت د اهتمام کوشش وکړي علما فرمایي یو طالب العلم که په زمانه د طلب د علم کې د ګناهونو نه اجتناب نه کوي ګناهونه ور سره ورنه کیږي نو هغه په دروي ناکاره تیزونو باندې مبتلا شي په دروي تیزونو به مبتلا شي غیر پسندیده چې کوم طالب علم په زمانه د طلب د علم کې ګناهونه کوي بد نظری کوي غیبت کوي دروغ وي حرام خوري دوی خذل ګوري ها دا ګناهونه چې کوي طالبي زمانه کې دا په دوی چې زونه باندې مبتلا شي اول دا چې په نوجواني کې به مړ شي هیڅ به ونه کړي نوجوان به یې مړ بشي د دې خصوصیت دا ده خدای شان دا سلف صالحینو دا خبره کړې دا ډیر عمر ایو نعمت ته ډیر عمر دا یو نعمت ده ځکه چې تا ته خدای ډیر عمر درکړي او ته مؤمن یو مسلمانی او نیکوکاری چې تا یو کال ژوندۍ زیات شي خدای یو کال پاندا د عبادت زیات شول او چې یو کال پاندا د عبادت زیات شول د خدای په حضور کې ستاسو درجات چت شول په دا ډیر عمر زیات عمر دا یو نعمت ده چې سړی مؤمن هم وي مسلمان هم وي او نیکوکار هم وي دا طالب علم به بیا زمانه به قصیره شي لنډه به شي الله به له مرګ له نوجواني کې وشي دریم دوم دا چې دا خو به عالم شي علم به وکړي دغه حدیث به وکي بخاری مسلم ترمذی به وایي او اساتذه ولا سپینه امامه په سر کې خدین د دې علم بزای شي سره دې چې لوی فضل او کمال به الله ورکړي وي په هو ذهنت به الله ورکړي وي خو لیکن علم علم بزای شي يسير العلم مع الفضل والكمال ولی ځکه خدای پاک بیا د دین د اشاعت توفیق بل ورول کوي خدای شان ده دا ګناه اثر ده خلوی مولا به خو علم به خدای درکړي خو پوهه به خدای درکړي خو لیکن تعلیمي زمانه خرابه تیر کړي ګناهونه پکې کړي دي دا هغه نقل سزا هغه دا چې خو علم بل سره وي فضل او کمال بل سره وي خو خدای پاک به دین د اشاعت توفیق مو یا شعبه د دین کې به هم الله تعالی خدمت نه شیطان هم الله د خپل در نشغل دا طالب چې ګناونه کوي الله د خپل درد دین د خدمت ته وشي دریم هغه لاله چې څوک طالبي زماني د ګناهونو ځان او نه ساتي نو دا بل صلاتینو او دروستاو په دربار کې همیشه حاضر وي تاسو لیشي وکړي تاسو سره چورته وای او دا غو خدمت کې به خدای ولګي سبحان الله د رسول الله صلاتینو دا مو خدمت کې وي الله ولګي کتاب لیکي وي هغه ذلتونه هغه شرمندگی به برداشت کوي چې الله دې انسان نه وسه وګاله چې طالبي زمانه کې موږ تاسو د ګناهونو نه ځان وسه تاسو به کوشش وکړو ان شاء الله دا لوی موضوع تاسو منبر برابر کې د سم تفصیل وکړو بیا زموږ امام شافعي فرمای عجیب خبره کوي عليكم بالبقاء عند تحصيل العلم طالبانو چې تاسو علم حاصلوي او د علم د تحصیل په زمانه کې تاسو لګیدلی یي نو همیشه تاسو جاړي همیشه تاسو سترګو کې اوخ کې وي ولې جاړي تاسو خالی علم نه حاصلوي تاسو هدايه مشکات بخاری او ترمذی نه وای دلته یو بل شی هم ده چې په تاسو باندې دی الله جل جلاله یو مضبوط حجت قائمي سمجھ کې راځي خبره تاسو جاړي چې الله مو علم کو د علم سره سره ستا یو عظیم لوی شدید مضبوط حجت په مونږ باندې قائم شي د تاسو یې جاړي همیشه لپاره تخدای حضور کې جرا کوي اي الله مونږ په ځان حجت قائم کو او د دې حجت په قیام کې خدای مونږ کامیاب مونږ ته کامیابی نصیب وفرمای او کامیابی نصیب پر هغه دار چې مونږ د اعمال الصالحه کوشش وکړو او د سیئات نه ځان ٹھیک شو شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا رحمه الله اب فرمائی اذا لم يكن طالب العلم صاحب نسبة في زمان طلب العلم يكون ليس بشيء سبحان الله حضرت مولانا زكريا رحمه الله فرمائی طالب العلم شبه زماني لطلب العلم طلب صاحب نسبت نوي تعلق مع الله جوړ شوی نوي د الله حضور دایم ورته حاصل نشي دا طالب سیز نه ده د دې حقیقت نشته دا شی یو دانچه ده دانچه بلا روح جسد بلا روح کدا طالبي د انسان لپاره د حاصلولو د نسبت مع الله تعلق مع الله ذریعه جوړ نشي حضرت فرمایي رحم الله دا طالب سیز نه نه هیڅ حقیقت نشته سبحان الله فکر چې طالب نو دا وګوره دا مدرسه طلب العلم دا زمون د اسراء او الله جل وعلا اصول او طریقه ده نو فکر چې موږ دا په ګناهونو باندې خراب نکو ها اعمال الصالحه همیشه لپاره چې کوم ده کوشش وکړو خاوس به اسرائیل صاحب نسبت جوړیږي په سلام په زمانه طالب علمي کې او طالب صاحب نسبت جوړیږي په سره صاحب نسبت جوړیږي حضرت فرمای رحمه الله په اتباع سنت باندې ينبغي لطالب العلم اتباع سنت د سنت ته اتباع چې راشي د سنت یو خصوصیت ته چې سره څومره سنت ته اتباع کوي نو انسان د الله محبوب وګرځي او څوک هم چې د الله محبوب شي الله یې په ځای کې لګي چې کوم ځای کې الله راضي کیږي ځکه چا سره چا محبت شي نو هغه محبوب سره په ځای کې لګي هغه ځای کې ودرې کوم ځای کې دی ونه خوشحالي نو اتباع سنت دا دی الله جزو د محبت معیار ده او کله چې څوک د الله محبوب شو بیا خو مزید لکه حضرت فرمای رحم الله صاحب نسبت به هغه سره جوړیږي چې په دې کې اتباع سنت وي امام مالک فرمای سنت ان السنه كسفينه نوح دا سنت دا د نوح علی السلام د کشته په شان ده څوک پکې وختلو نو نجات په مومي څوک ونه ختلو ابا غرق شي بیا خاص کر طالبانو پر خو د سنت اتباع ډیر په کار دی نو په جمع باندې کول لباس وضع قطع د سنت برابر سو پوری تلای انسان دی الله محبوب شي ٹھیک ده حضرت فرمایي یم مغیل تاو اتباع سنت بل صاحب نسبت سره په دې جوړي کې دوم فیس پکې هم ده چې طالب علم عقل د حلال اهتمام کوي حلال بخوري حرام بنخوري حلال بسكي حرام بنسكي حلال باغندي حرام بناغندي نو اهتمام تعلیم لپاره پکاره چې اهتمام د عقل له حلال او ملګری کمرې کې نشته نو دا هغه مړی مراله ځکه ستانه ده زمونږ طالبان د څه چل کوي کمره کې ملګری نیوي کور ته تللی دا وی قامې ناظم صاحب لوي چې مونږ الله ملګری حالانکه یې پینځه یشپګ دا حرام ده دا ناجایز ده څو به ملګری قبضه راغلی وي ور باندې تعالی پاره خوراک جایز ده د کتاب په نوم نه ده پخ شوی دا د پاره نه ده پخ ته ته لازم د اقامه ته چې زور او ټیپ نه ده ٹھیک ده زمونږ طالبان په دې حرامو کې مبتلا دي کله دا زمونږ علم کې دی وخت چې برکت نشته ولې دا چې مونږ د عقل حلال اهتمام نه څنګه نو د علم د صاحب نسبت جوړې دا لپاره پکار ده چې سړی اهتمام د حلال او د اصل وکړي چې حلال او حرام ونه او چې کله موږ د اکل حلال اهتمام دا اکل حلال د اهتمام برکت ده الله جل جلاله به زمون په علم کې هم زیاتوالی راولي او په عمل کې به هم زیاتوالی راولي امام احمد بن حنبل رحمه الله د حضرت امام شافعي مولا سره مهمان او روټي وخوړل خړډه خړډه روټي وخوړل او خړډه بالکل زیاته شاګردان امام شافعي مولا ته وایي تاخل چې امام احمد رئیس الاتقیاء او لالو امام دوره زیات روټي وخوړل هغه تل نه په دغه مونږ اعتراض کوو بل مسله نشي کولای چې تاول ډېر روټي ها نو شپې ورته وبو کې خودل ما دا ګوري خبرې مکو شپې ورته وبو کې خودل جناب شپې تهجد مونږ کوي تهجد مونږ کوي ځکه امام د رئیس القیاده او بغیر بغیر تهجد تقوا نه شي لګي دا واو مولا قاری کلی دی ملقات کی وی کوم بزرگ کوم ولی الله یا الله دوست هغه تهجد اهتمام نه کوي دا ولی الله جوړېدل نشي ما ما خبره پوهیږي رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم تهجد منځ یا ور باندې فرض یا څنګه یا څنګه تاسو په کتابونو کې راځي نو دا ولایت او بزرګی د پیغمبر میراث وي دا د نبوت ذیل او سورې وي دا هم بغیر د تهجد نه شي کېږي دا خو یو بزرګ د شپې تهجد وکړي مونږ طالبان تهجد هم نه کوي کوي نه کوي تهجد نه کوي او تهجد لوی عبادت دی ډېر عظیم عبادت دی ډېر لوی عبادت مولا علي قاري لیکلي رحمه الله تهجد من لري چند خصوصیات دي یو خصوصیت دا چې دا سبب د قرب دی الله نه په تهجد باندې سره الله ته نږدې کیږي چې الله قرب حاصلېږي څومره چې سره خدای ته نږدې کیږي دومره الهیات پکې راځي دومره خدایي خبرې پکې راځي خدایي اخلاق پکې راځي د خدای جل جلاله دی الله جل جلاله محبت تشکی د تاجد من دا زرعنا قرب الى الله من لا لا تاجد من دا داب د صالحین ده څومره صالحین کې شوی دي دا ټول طریقه دا دا وو تهجد مونږ کول چې سره تهجد مونږ کی د صالحینو په جماعت کې داخل شي مونږ په تحیات کې صالحین له دعا کو کنه کو ولا عباد الله صالحین سمره انسان چې دا دعا کی تا ته پکې دعا کی ځکه تهجد وجب انت سو ګرځیدل صالح ثم درین د تهجد خصوصیت دا ده چې دې کې یو خصوصیت ده هغه ده چې د تیرو ګناهونو د پاره تهجد مونږ مکفر ده هغه تیر ګناهونه خدای ور باندې معاف کوي د تیر ګناهونو لپاره کفاره ده سبحان الله سمره خبره د سړی تیر ګناهونو ته پریشان وي ته چلو اوس هم تهجد شروع کړه ها تهجد حکم ولیکن ما له خمر کې ډیر ګناهونه شوي الله جل جلاله زما رحمت په جوش راځي کله ته تهجد کوي زما رحمت یو شپه نه کله ته تهجد کې اني مشپې کې ماته ویلاري تور تیارې کې ویلاري نور خلک ویدوي او ته ماته ویلاري دوستانه ویلاري استاد عبارت ماته دوره محبوبه زما رحمت په جوش کې راځي حدیث کې راځي الله جل جلاله کما یلیق بشانه اول اسمان در ابوږي کې څنګه دعا کوي خدای قولی سوال خدای دلر کوي رحمت په جوش کې راځي یاد نه ما تا تیر ګناونه ټول معاف ټول ګناونه دل معاف کوم تعجود المنزل اهتمام د خدای پاک خو یریګم چې آینده ګناونه په تعجود المنزل خصوصیت دار چې راتلون ګناهونه لپاره دا معنی دی منا ټول کې سبحان الله نو امام احمد د پاره هغه لوخه کې خو چې سبب تعجود منځ کوي د شپې شاګردان لوټه ولړه کړل باټي ولکی خودل حضرت مال ځان لکم راکې څوک ما سره دی خا سبای چې مانځه تیم شه امام احمد بن حنبل مسجد لاړ طالبانو کې تجسس ډیر کنه د خاص یو غټ سړی راغلی دا غیر ټول حالات کوي دا څنګه راو څنګه راغی چې وکتل ټوله باټي د اوبو نه ډکه ده یو ساس کې اوبو هم استعمال نه رسي طالبانو چې او بګای روټي ډېر وخړه ا د شپې تهجد نه پاتې دي او د څه هم نه ډکه د شپې تهجد نه پاتې امام شافعي رحمه الله تعالی امام شافعي امام احمد ابن حنبل استاد امام شافعي رحمه الله ته شاګردان وی جیب تاویل چې دا رئیس الاتقیا ده هغه لوی بزرګ دی او لوی امام موږ د شپې د تهجد لپاره د توبه کې خودلې وی چې ربه تهجد مونږ کوي یو خو بیا ګامړی دی راو خړله صحت نه زیات او دوه ملاله شپې تهجد هم نه کړی دا څنګه رئیس الاتقیا کېدلی شي امام شافعي رحم الله چون کې استاد او استاد شاګرد ډیر لوی مولای هم ور باندې ځړولي کنه ډیر موږ شاګردان مولایانی کله کله موږ نقلین وځي علاقه زه ورسته او شرمېږم چې دا خپل چې ما ته یو علاقه وې یا جنس امام شافعي ته فرمایي علاقه احمد او ډیر نیک ډیر متقی بیګاله روټیم ډیر بیا په خوړه د حد نه سیوا او د شپې تهجد هم نه لیکي امام احمد بن حنبل ورته خندل دې دې دا یو حقیقت یو راز د دې ښکار کول ما نه غوښتل چې تاسو له څه شوبه پیدا شوله فلهذا زه د هغې اظهار کوم په بیګا چې ذکر ستا پروټې باندې کېنستلم نو ما ستا په دریوتې باندې هغه انوارات او تجلیات ولیدل چې د اسمانو د حرس نه را نازلېدل چې ما په ژوندګي کې چېرته په یو مړی کې کتلي نو ما دا ستا موقع ده ښه ډېره وخوره چې دا حلاله روټي ستا نسته لاړه شي ما تاسو یې علم النور نو دا نور په اکل حلال باندې راځي ځکه په اکل حلال باندې انوارات او تجلیات نازلېږي از مولانا زکریا رحم الله به کله مریدان له توجه ورکول نو حلواله به توجه کوله یا به مړې له توجه کوله اب ټول مریدان وکړل نو مرید ته چا توجه واله ها حلوا توجه واله مړې لاړه هغه به نور څه بالکل را به صوب زلیدل نو ما هغه حالات په تجلیل ستا روټي کې وکتل ستا مړی کې دا ما چې ته لیدلی نو نو ما دا د موقع نه خړې راوخه او ما خړې راوهل خړې را او چې دا زماره یو ورځ خوراک نه دی دا زماره هفته خوراک نه بیا به زه یو هفته خوراک نه کوم زما په هفته باندې تاسو تقسیم کړئ دا خو دوره دوره مال راځي دا یو دومره خبره دا چې ستا د حلال روټي برکت داو چې کله زه کمرې له لاړم په کس باندې فرې وتلو اراده ما وکړله نو د الله جل د خپل کلام قران عظیم شان یو آیات زما زین لراغه او د اغیر می ترمیم شپې پوری سو هغه جزئیات فقهي راوېستل دور علم زیات شو تر نیمې شپې پورې سو هغه سل هغه فقهي جزئیات ونه راوېستل چې دې مخکې هم ما په دومره کمه زمانه کې دور فقهي جزئیات د قران او سنت نه راوېستل دي او د نیمې شپې نه بعد د تعجد له ودرېدم تعجد مې کول کول څو پر اذان شو د عبادت کول ضرورت پیدا نشو او دوه زیات عبادت دې نه مخکې باچې ته کړې نو چې نیمه شپه تر سبا سورې صادق په پوره زپو نه پلو درېدلې استاد حلال مړې برکت دا چې زما علم کې هم اضافه وشوله او عمل کې مې هم اضافه وشوله امغه مليان طالبان بلکې ټول مسلمانان عمومي تور سره علم زیادت علم ته هم محتاج ربي سيدني علما هم د قشان زیادت عمل ته هم سي محتاج او دې لپاره هغه منشا مؤثر ذریعه د علم نافع د عمل مقبول رزق طيب ده چې خدای دا وایي چې ما علم نافع شي ما ته پیدا راکړي نو له پیدا ورکړي او عمل من الله جل جلاله حضور کې قبول شي دا غیر لپاره واحده ذریعه مؤثره غیر حلال دریم وخدي پورا ورله ها